او هم دغه سي اے نبی صلی الله علیه وسلم دا عربي قران مونږ تا ته وحی کړی دی چې ته د کلو مرکز یعنی د مکه خار او دا غینا غیر چاپیرا اوسیدونکو خلک خبردار کړي او د جمع کېدو د ورځې نه او يروي چې داغه پراتلو کې هیڅ شک نشتا چې د اسمانونو او د ځمکې جوړون کې دی چې هغه تاسو له تاسو د خپل نفس نه جوړی پیدا کړي او دغه سي په زناورو کې هم دا غوي هم جنس جوړی جوړ کړي او په دې طریقه هغه تاسو نسلونه خوروي د کائناتو یو سیز داغه مشابه نه دی او کوم چې اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږه استاد د وحی په ذریعہ درلېګلی دا او د کوم هدایت چې مونږه ابراهیم موسی او عیسی علی السلام ته کړې دي د دې تاکید سره چې قائم کړي دا دین او پدې کې متفرق یعنی ډلې ډلې کېږي ما هم دا خبره د مشرکانو ته ډیره ګران شوی ده په خلکو کې چې کومه ډله بازي شروع شوه هغه د دینه پس شروع شوه چې هغوی ته علم راغلی وو او په دې وجه شروع شوه چې هغوی په خپلو کې په یو بل باندې زیاتې کول غوښتل کچری ستا رب د اول نه دا نوې فرمایلې چې د یو مقرر وخت پوري به فیصله رستوي نو د دوی فیصله به شوي وه او د دې خلکو په خواهشاتو پسې مزه او دوی ته وایا چې الله کم کتاب نازل کړي دي ما په هغه ایمان راوړې دي ما ته حکم شوه دي چې زه ستاسو په منځ کې انصاف وکړم خاص الله زمونږ رب هم دی او ستاسو رب هم زمونږ عملونه زمونږ د پاره دي او ستاسو عملونه ستاسو د پاره هغه هم الله دی چې دا کتاب او میزانی د حق سره نازل کړی دی او تا ته سپته ده کې دې شي چې د فیصله وخت نږدې راغلی وي کم خلک چې د قیامت پر راتلو ایمان نه لري هغوی هو داغه د راتلو د پاره تلوار کوي لیکن کم خلک چې پاغه ایمان لري هغوی داغه نه یریږي او پوهیږي چې هغه یقینا راتلون کې دی وان الظالمین لهم عذاب الیم آیا د خلکو د خدای سره داسې شریکان جوړ کړی دي چې هغوی د دوی د پاره د دین د قسم نه یو داسې طریقه مقرر کړی ده چې داغه الله اجازت نه دی ورکړي که د فیصله خبره مخکې شوی نه وي نو د دوی فیصله به شوی و دا هغه سیز دی چې د دې زیره الله خپل هغه بندگانو ته ورکوي چا چې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو اے نبی صلی الله علیه وسلم دې خلکو ته وایا چې زه په دې کار باندې ستاسو نه څه بدله نه غواړم البته د قرابت مینه درنه ضرور غواړم څوک چې نیکی ګټي مونږ به داغه د پاره په هغه نیکی کې زیات خواله پیدا کوو آیا دا خلک وایي چې دې سړي په الله باندې دروغ بهتان تړلې دي که الله اوغواړي نو ستا په زړه به مهر لګوي هغه باطل ختموي او حق په خپل فرمانونو سره حق کار کوي هغه د سينو په پټو رازونو خبردار دی په دې کې ډېرې نښې دي د هر هغه بنده د پاره چې هغه د کمال درجه صبرناک او شکر گزار وي یا په دغه جهازونو کې د ناستو خلکو د ډیرو ګناهونو د معاف کولو سره هغه د یو سو بدو عملونو په سزا کې ډوب کړي او څوک چې زموږ په آیاتونو کې جګړې کوي چې په دغه وخت هغه ته پته ولګي چې دا غوي د پاره هیڅ د پناه ځای نشته انه لا يحب الظالمين د بدای بدلا هم هغه سي بدی ده بیا چې څوک معافي وکړي او اصلاح وکړي داغه اجر د الله په ذمہ دی بهشکه الله ظالمان نه خوښوي او څوک چې د ظلم کېدو نه رستو بدله واخلي نو په هغوی باندې د ملامتیا الزام نشته د ملامتیا مستحق خو هغه خلک دي چې په نورو باندې ظلم کوي او په ځمکه کې په ناحقه زیاتې کوي د داسې خلکو دپاره دردناک عذاب دی البته چې څوک د صبر نه کار واخلي او معافي وکړي نو دا ډېر د همت کار دی الله چې څوک په گمراهۍ کې ورغزار کړي داغه د پاره د الله نه پس بل هیڅوک سنبالون کې نشتا تو به وویني چې دا ظالمان کله عذاب وویني نو وای با چې آیا اوس د واپس کېدو هم سلار شته وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي او ته به ووینې چې دوی کله دوزخ ته مخامخ کیږي نو د ذلت د وجې نه به سرونه ځوړند وي او دوزخ ته به غلی غلی د سترګو په ګوټونو کې ګوري او کوم خلکو چې ایمان راوړی وو هغوی به په هغه وخت کې وایي چې واقعي اصلي تاوانیان هم هغه خلک دي کوم خلکو چې نن د قیامت په ورځ خپل ځان او خپل تعلقداران په خساره کې واچول خبردار شئ ظالمان خلک به مستقل په عذاب کې وي او داوی به هیڅوک مرستیال او سرپرست نه وي چې د الله په مقابله کې داوی امداد لور شي څوک چې الله په گمراهۍ کې ورغزار کړي داغه د پاره د بچ کېدو هیڅ لار نشته د خپل رب خبره د هغې ورځې د راتلو نه مخکې ومنئ چې د هغې د واپس کېدلو هیڅ صورت د الله د طرف نه نشته په هغه ورځ به ستاسو د پاره د پناه هیڅ ځای نه وي او نه به هیڅوک ستاسو د حال د بدلولو د پاره کوشش کوونکی وي فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا د انسان دا حال دی چې کله مونږه هغه ته د خپل رحمت مزه ور اوسکو نو په هغه باندې خوشاليږي او کچري د خپل عمل د لاس ورته سو مصیبت ور اورسي نو سخت ناشکر جوړيږي لله ملک السماوات والارض الله د ځمکی او د اسمانونو د بادشاهي مالک دی سچ غواړي هغه پیدا کوي چاله چې غواړي نو جنکۍ ور کوي او چاله چې غواړي نو الکان ور کوي او چاله چې غواړي نو الکان او جنکۍ ګډ وډ ور کوي او د چا په حق لچي غواړي نو شنډي کړي د هغو خبري یا خو د وحی په تور وی یا د پردې د شان وی یا بیا هغه یو پیغام رسانه فرښتہ را لېږي او هغه داغه په حکم سره سچ هغه غواړي وحی کوي بشکا هغه ډیر اوچت دی او د حکمتونو خاوند دی او دغه شان اے محمد صلی الله علیه وسلم مونږه د خپل حکم نه یو روح تا ته وحی کړی دی تا ته هیڅ پته نه وه چې کتاب سسیز وی او ایمان سسیز وی لیکن د دغه روح نه مونږه یو رڼا جوړه کړه چې په هغه سره مونږه په خپل بندگانو کې چاته لار خودل غواړو هغه ته لار خيو یقینا چې ته نیغی لاري ته هدایت کوي داغه الله لاري ته چې هغه د ځمکې او د اسمانونو د هر سیز مالک دی یاد ساتئ چې ټول معاملات خاصم الله ته واپس ورځي